كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او کومو کسانو چې ایمان راوړ او ښې کارې سرته ورسولي او هغه شی یعنی قرآن پاک ایمانه چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او دا غو د رب لخوا سر تر پایه حق دی دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د حق پیروي وکړه چې دا غو د رب له خوا راغلی دی په دې توګه الله پاک خلکو ته دا غو سم صحیح حیثیتونه ورکوي نو کله چې له دغو کافرانو سره ستاسې مخامخ کېدل وي نو لومړی کار د سټونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسو ښه وټکوي هله نو بندیان کلک وتړئ د هغه وروسته ستاسې خپله خوښه چې ښېګڼه کوئ او که د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جګړه خپله وسله وغورځوي هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي ويدخلهم الجنة عرفها لهم او هغوی به هغه جنت ته ننباسي هغو ته یې ورپېژندلی دی واتبعوا اهواءهم خلو آیا داس کې داسي چې څوک چې د خپل رب له لوري پر خانه او څرګند هدایت باندې وي هغه دغو خلکو ته تیر شي چې دا غو لپاره دا غو بد عمل خاصه کړی شوی دی او هغوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خو دا ده چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صافو رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکي وي د داسې شیدو چې په خوند کې به یې هیڅ توپیر نه وي راغلی ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکې وي ویالې به بهیدونکې وي د صافو رڼو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د رب له خوا بخشش آیا هغه څوک دغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی دغو خلکو په څیر کې داسې چې په دوزخ کې به تل اوسېدونکي وي فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم نو آیا دوی فقط د قامت انتظار بس چې هغه په ناڅاپي توګه ور باندې راشي د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي کله چې هغه په خپله راشي د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي د الله پاک نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه وغواړه د خپل قصور لپاره هم او د مؤمنانو نارینو او خزو لپاره هم الله پاک ستاسو په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو تاسو ګنځنه هم خبر دی خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جګړې یادونه وه نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ ټپې خورې شوي وي افسوس د هغو پر حال طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر الله لكان خيرا لهم داغو پر ژبه خو د اطاعت اقرار ښې ښې خبرې دي خو کله چې غوڅ حکم ورکړ شو که هغوی په هغه وخت کې له الله پاک سره په خپله ژمنه کې رښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تا ته په سترګو دروښیو او د هغو له څیرو نه به ته هغوی وپېژنې مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې الله پاک ستاسو ټولو په عملونو ډیر ښه خبر دی کوم کسان چې کافر شول او د الله پاک له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې شخړه وکړه وروسته له هغه چې هغوی ته سمه لاره څرګنده شوې وه په حقیقت کې هغوی الله پاک ته هیڅ نقصان نشي رسولی بلکې الله پاک به د هغو ټولو کړه وړه ضایع کړي د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده که تاسو ایمان ولرئ او د تقوا په کنداره لاړ شئ نو الله پاک به تاسو ته ستاسو اجر در په برخه کړي او هغه به ستاسو نه ستاسو مالونه ونه غواړي إن يسألتموها فيحككم تبخلوا ويخرج أضغانكم وګورئ تا چې ته بلنه درکول کی د الله پاک په لاره کې مال ولګوي نو له تاسو نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي هغه په حقیقت کې خپله له خپل ځان سره بخیلي کوي الله پاک خو غني دی او تاسو هغه ته اړیئ که تاسو مخ واړوي نو الله پاک به ستاسو په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسو په تیریخ نه وي